دوی پوښتنه کوي وایي روژه نیول بې له نیته څه ډول دی حضراتو دا مو داسې پوښتنه وکړه چې لمونځ کول بې له اوداسه څه ډول دی یو سړی لمونځ کوي اودس نه لري نو روژه او بې له نیته تاسو تر اوسه یا لیدلې یا اورېدلې د یو چا څخه هم پوښتنه کول حضراتو ستاسې قربان سم روژه او بې له نیته حضرات نیت د پر د روژې شرط دی کم سړی چې د روژې نیت ولري بیا نو هغه روژه صحیح ده مقبوله ده او که نیت د روژې نه وګر سره غلطه ده که نفلي روژه وي که فرضي روژه وي که ادا وي که قضا وي که نظري وي خو چې نه بیا د روژې دی بیا یې نیت نه صحیح کېږي نه صحیح کېږي لیکن هو رمضان مبارکه هغه چې د شپې نیت کوي ما سبا روژه نسم که مطلق روژه یاده تمثیل که نفلی یاده تمثیل هغه پروش کال قضایی یاده تمثیل د قسم فدیه یاده په رمضان کې ګرد د رمضان یې دلیل د دغه حق نور یتنه د کل لغوه اما که د قضایی روژه نیول هغه به د شپې د شپې دغه نیت کوي چې سبا زه قضایی روژه نسم که د شپې نیت نه وکړي دا غلطه ده او نفلی روژه حضراتو د سهاره تر یوولسو بجو پورې په دغه تعریف کې کوم خوراک نه و کړی بلکل مو د شپې اراده نه و چې سبا نفلی روژه ونه سهار کښېنستې لمونځ دې وکړي اراده دې نه و خوراک دې نه دی کړی چې هېڅ شي دې پر یوولس بجې دې اراده وکړه چې نن زما روژه بس د سهاره لا ګوستا روژه سیس وه تر ماښامه به دا روژه خو په اکثر د ورځې کې دا نیت راغی لکه په ټوله ورځ کې خو مطلب دا دی دوی له نیت روژه نه دروه والسلام